ولكن متعتهم تاريخ فائدة ورکلا جوان دي ورکلو واباهم لبدل يتاول اسباب ده هدايات ورکلو دي اسباب ده هدايات راوستو اسباب ده گمراهي دي ورکلو تاول جوان ورکلو دي بلاد لهم تاول مال دولت ورکلو استا عبادت و شکریه بانا کری په دې کې یو تنتا غنتا سړی هم بور دی ګڼ هم بور دی بورانه خلک دل په څنګه کې بورا ستوي د غوا میخي بچي چې مرشي خدي سره مچي نه ته بور دا تقریبا د عربي ټکی دی بور علاقت ته ویل شي او دلته دا مستر دی اطلاق پر فلا تکفروا ما قد صنعنا اليكم وكافوا به فالكفر بورا لسانه يا رسول الملك ان لساني لا تخذ ما فتقت اذ انا بور بور من علاقه سوکو یا جمع دا بایر دا فقط کذبون اللہ فرمائی دی متان خستا تخزیب کو دی آلہ خستا تخزیب ما تکون غیتا سوئے طاقت بنو استا سرپن لدہ پکول دا عذاب ولا نصر اللہ کدا اوزیر او عیسیٰ خبر وی خدا جیب خبر وی کدا متان خبر وی اللہ دو کویا ومن یزلم منکم سک زیادی پتاس کیو بسکرت عذابا کبیر عذاب وما ارسلنا قبلك دا غي سوال جواب ذلك دي مخستان من المرسلين الا انهم مگر هغه وکم سوال دوړي به خړې ويمشون في الاسواق بازار کې بغیر سیدل تسلی دا پیغمبر دا دا اعتراف دی ظاهر چې پیغمبر دا کار ولې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ګرځولې موږ باستاسو چې غریبانه لبعض لپاره نور چې مالداران دي فتنه امتحان چې مالدار سره وي نه غدا غریب سره ته وي دا څنګه خسره کېږي کله خسره یو الله ولا ما ورکړو او رستا مسیرن لیدون کې دی دا الله ته معلومه ده چې کوم سره پیغمبري حقدار دی او غیر نه حقدار دلته مؤمن او کافر ټول مریض او مصادقه مغنی فقیر دا ټول په قدر نه کوا دا ټول د الله په نعمت امتحان اسفار وقال الذين لا يرجون لقاءنا ويكسن چې تمع د ملاقات نشته قیامت کی راپورته کېدل نه غواړي سوای لولا انزل الملائکه من نو پیغمبران ته فرشتین راځي چې مون خبر کی را پیغمبر پیغمبر دی یا موږ له پیغمبران کوي او لنا ربنا یولم خبر ربین لقد استكبروا قسم دې چې ځان درونو غاڼو په خپل په ځان ورته په خپل ځان کې ډېر غټ کړي دومره غټ سړی ما چې الله به ما ته فرشتره لګي نو اثر به خبرې کوي ته دومره قسم دې وعتو زیاته وکړو رسول د حد نه زیاته کبیره ډېر ځان ډېر غټ وګاڼو دومره دې نه او ځان غټ وګاڼو نو دا ټول خبره قران په خپل معجز دی بل موږ ته حاجت نشته دي فرشتي کې دا معجزه ده معجزه ده بل دا الله بل پاره باندې کدا چې کار خلق ویني نو بیا خو یا غواړي مجبور په ایمان راو پاور ما چې ویني ملائکه لا بشرا یوم الدین خوش خبری به نه په لور ته پاتې مو دې چې فرشتي نه فرشتي ګوري دې په دې وخت د خوشاله خو خبر نشته ويقولون وايوا حجرن محجورا بن بن کړی شوی حجرن بن محجورن بن کړی شوی کلمه تقولها العرب عند لقاء العدو یو دشمن راشي او مصیبت راشي نو حجرن محجورا حجرن محجورا دلته سی دې ذکر کړو دا مستر دی چې منسوب دی تصرف پکې مکه او بدلوي یا مدلو او عامل به خامخا محذوف واجب الاستثمار ناس بها دې پوښوي نه حجر الله حجر بند کی الله دلرا بند بند کړی شوی شاوی حرام لکی محرما علیکم بشر بند پتا خوش خبری وقدمنا قدیمه یقدمو قصد وکړو مونږه الى ما عملت ذکری من عمل صابر فجعلنا وغزر الى الحباء ذره من سوره خوري وري دا وړي دا د نن خاور چې ته وشي په سورو کې دا نور راوچت شي په دې کې د سواري وري ابا ستوي دقه ته ویل شي لقاء التراب وما انبس في الهواء فلا يبدو الا في اثناء اته نکاري چې رڼا د نور نه په سور کې او خوري وري یو د دې د قابل قدر من لکه ایره چې خور ورشي شګه کې خور ورشي دا خبره په طریقې استعاری ده د دې خلکو د اعمال چې کړی دي نو د دې اعمالو د الله سره هیڅ قیمت نشته دي دا د سوال کسره چې خفارې خاو دا وایي خوري وایي اصحاب الجنه هم دین مرګي جنت پر اورمان خیر ولا د مستقل پر دې فائدې بار د قضیه د قرار مو احسن خري مقیلا په دې بار د سو د قیلولې سره د غربي پټین کو سره کور تلاشي آرام کوي او دا څه کوي ورېز براشي د پورته عثمان بغشتل پاتش اسمان خو نشلېږي دا خلک شوی کنه پر صفه دی ویلی نه غوي اسمانونه په خپل حال وی دا قدیم دی نورانی دی وی دا سی غړي وړي حدیث امتناع الخرق على السماء حدیث قرآن دا غړي وړي خبره دا د فلسفیانو زړې خبرې چې اسمان به همیشه وي او دا ځمکه به همیشه وي او دا پکې چې انسان به هم همیشه وي ګوره انسان قدیم بالنوع دی او حادث بالشخص دی زه او ته ورکیږو انسان به نوع به دا ټول غل خوري کنه دا ټول غلي او لګو برشتو را انزل مراد ټول انګلیش برشتي تن الملک اختیارات پورا پورا په دغه ورو باندې ثابت دي رحمان پر نه هو دنیا کې د الله دی خو سره سم په اختیار مند او وکانه یومن او دا د اورات په کارونو کې اخیرا دی رسل و یوم یعز الظالم هغه زیاده کا چې چک بلګي ظالم په خپل لاس باندې ظالم هر څوک ظالم خو شان نزول وی دا عقبت جی قید بی معید تفاید دا دا پیغمبر خدا سره د اسلام کوم چې سفر نه غلې پیغمبر خدا ستړي مشي دا ورغلې دوړې یې کړې په خاله وې مې باشي نو د پیغمبر خدا دوړې وکړه هغه وې خدا نه کړ ته مسلمان نه سې دوړې وکړه ها وبله خپل دا عقوله کې مسلمان کلمه وي ابو جهل ته خبر شه خاطر مسلمان شي څه کله مسلمان شي نو دا وایي دا خو من مرا غره نو دی نه خورم دا زبط کار نو ما دا کور سزي نو دوی ونه خو دا زبط تقوال نه ما خو دا غره خوشاله کول پر کریم او زه خوشاله مسلمان نه نه منم د ده سره تور ته جوړ شو څوک پکې نور شو بهر تقدیر دا قسم خبرې دې کړې دا عقبه دي او دا هم د پیغمبر خدا باندې لري سپي او غیره چولې دي دا هم پکې یاد و بیا پیغمبر خدا نیولې دې په بدر کې او دغه ستړی شي نیولې دې او به وجلې او د چک معنا دا ده سره چې خپش کنه دا هم کې چې خپش چک لګي دا کنایه ده د دې خپکانه وای یا لیتنی نو یا پکې خبر شي یا هر قسم به او یا مرادر بس جه قوما لیت بی ارمان اتخذتو ما رسول سبیلا چې ما ګرځولې وې نیولې مې د رسول علی السلام سره لام دعات د دې رسول سره لار یا ویتا خبر شي خبر شي یا ویتا او یا څه وایي چې اے غم حادثه ارمان دی چې مانوي نیولې پلان کې لره دوستو د پلان کې په وخت کې د عقبه لپاره خبرې کوي د ابي لپاره خبرې کوي خاص نو خبره عامه ده هر چا کې خامخا په خطا کړم د ذکر د قران ذکر قران ته وي ذکر د پیغمبر خدا نصیحت ته وي پس جماعت د شیطان د شیطان د انسان د پر خذول خذول معنا مبالغه د په حاضر کې ترک المعاوته ونصدي خدای په دې مدد پرې خو ده شیطان د انسان لپاره رسوا کوي کړي مدد پرې خو ده وای به الرسول پیغمبر خدا اے زما ربا بشک دا قوم چې دا قصې دا نقل کیږي اتخذو ګرځول هدا قران مهجورن په خو ده شي دا پکې بل شو چې قران کې وکذالک جعلنا خپکه کوم دقه سم ګرځوي د هر یو پیغمبر په دشمنان د مسلمان ستاسو دشمنان د خلکو او دا مشهور خبره چې مصیبت عام او اساني وکفا بربک دا باز یاتی وکفا ربک ټول استاهادین لا خودن کې مطلب تا او متقدار وای کافران ولې لګل کی په منډه قران کې متن واحده یو ځل تورات یو ځل دا غلې انجیل دا ولې راځي بعض خلق په تورات یو ځل نه راغلي هغه منجم دی وایل په کې قول ابن کما ان التورات منجمه دا پکې دي لیکن دا بل خبره نشته کذالک دقه څنګه غلط مثبت وی په اده کا استاد زړه په مضبوط کو اوس پرد کا چې په ما اعتراض کتاب قران ټول راځي ما باندې څه سوال په دې قران کې جواب څه ما ته معلومه چې کوم ځای کې نو زه به تحقیقات کوم سوتونه او چې کوم وخت امام سوال شي په دقه وخت راشي نو ما ته خپل شي دغه سوال دی دغه جواب په دې کې زه مضبوط شي کنه چې اوس فرق په قران کې جواب دی خو ما ته معلوم نه زه په سوتیا سوتونه کوم فکرونه کوم ورتلناه او لګل د مونږه ترتیلا ناشنا باندې لګلو ترتیل دوستو تم ویل شي یا بار بار لګلو تم ویل شي ونزلناه ورتلو ترتیل مدین تفریق آیتن بعد آیتن زال نزال تا ولا یتونک المثل راتل شکل تاسی او مثال دا امثالنا ادا مطالبه کئی یا عقل نبار خبر دی نو مثلا من ناشنا ناشنا خبری ناشنا ناشنا اعتراضونا الا جئنا کمک راتل بتا تا بالحق پتیق جواب باندی بالحجواب الحق الثابت الذي جنحا عليه بالإفتال وأن يحسن ما تلقي والقال سؤال ختمي وأحسن يا خوز أحد السلام آکا سان چی محشوشی پا مخلومة جهنم تا دا کسان ناکار دی په اعتبار د مرتب ما سره سره مخطا دی په اعتبار د لاري قیامت کې برات خلق هیڅ په مخ باندې برخ کول کېږي دام ده يحتب ان يكونوا مسعودون وسار ما في جهات وسطور مطن ځان بس کو څنګه ولا شي سو کوئی پرشتي را کاږي دام ولا شم اسو کوئی ذلیل بای او مخ باندې ورته ولا شم نه ذلیل او سپک بشي په طریقې د کنایه او استعاره باندې ولا شي چې په مخ را محسوس شي یعنی ذلیل او سپک شي او دام کې شي پرشتي به را کاږي او دام کې شي په خپل یاد الله مستقبل کې په مخ روان او شر سی غلی سی تفضیل لا دیر ناکار دی یعنی دانو مسلمان هم ناکار دی خود دارین زیاد ناکار دی مسلمانو زلار هم خراب دا خود دیار دیر خراب دا دا اعتراض کوا چا ظلم و شر سی تفضیل سی غیری او تفضیل مانا خود جوڑو بے نشی ذکر چه مسلمانان خود ناکار لا نبی او مسلمان خود مراحان نبی دا سنگ جوشی نو جواب بیگا کو یا د دې په ذهن کې راځي نه سره چې مسلمان لا خراب ده نو الله استاس لا د دې خراب ده دا به ځانکم یا اسم تبدیل دی د نفس په لپاره دا ډیر واله کې لري کا گمراهان دي او نه کار خام خرق موسی اسلام ته کتاب پای کې دا بحثو وجعلنا ما هو اخاه هارون وزيرا لیکن موږ سره هارون السلام هو دا وزیر پیټه ورونکه بول برداشت کوونکی فقلنا ویلم اذهبا لا شيء القوم الذين هغه قوم تکذباتنا چې تکذیب کوي زموږه فدمرناهم نو هغه قوم هلاک او تدبیر ذات ناشنا او د هلاکت ترونه الله ده وقوم نوح او ولكن من قوم د نوح ودمرنا قوم نوح هر کله چې تکذیب د رسولو کو بیا اعتراض کوا یو رسول او رسول خو نو نوح علیہ السلام یا خدا سو وایا صيغه تعظیم د پاره دا ګا رسول دی عزت من او یا دا دعوتونه ټول پیغمبرانو یو دي او یو تکذیب گویا کې د ټول تکذیب دی هر کوي تکذیب د رسول وکړو ما غرقناهم غرقم کړو وګرځول غیر پاره موږ خپل پر آیتنی ولها او ترکه موږ عام ظالمون پر عذاب درناک خبره پوښي نور خبرې پکې مشته مختلف اقوال ویلې ګره شی ته پیغمبر خړل دي پاکلو څوک دا قوم دې ته خبره په سواحق وي یو بل پور به ځان ماتو څوک یو قوم دې ته نو پرې شي فقتلوهم ورسو عظامهم في بين فكوي كتا سوق إلى أصحاب الخدود دي سيرو سبرازي هذا من يمن أقوى كذا أقوى وضربنا كلا نكلا لپاره عامل حذف کا او دا ورسته مفسر او طول بيان کړی دا لپاره مو امثال هر یو څه ته موږ استنا اسی ناشنا ناشنا د کفر متعلق د ګناهونو متعلق چې بندون کینی وكل او هر یو تدبرنا على كلمه تدبير هلاك ولقد اتو قسم دې چې هلاك راغلي القدت التي فاكر امترت چې په عبارت بدل سو نه کار عبارت د لوط علی السلام په قوم باندې د کانو باران شوی دی هغه ته سزوم یا سدوم ویل شي نو لاول نسکو کو بیا کې کانو ورته سوکو پینځه کړي مګر یو کړي زغور نه دی علاوه شته آل داغي عمل د پاتې نه ځان په یو خبر ده ابن عباس ایا ګونیږي خپل مې کول روان دي نه غیر بلکې تمن پور لري د شوون د پورته کېدو ته تمه لري سبق بیا سکو کله چې ویني اظهار او کا نظر تعالی را مگر خندا کړي شي الا حزوان مگر خندا اتخاذ پر یو مفعول کار شو او بل حزوان بل مفعول شو او خو ځوان خو ګرځوي دا خندان عین خندا خو پیغمبر کې دی شي محمد پکې لږ او دام کې دی شي مستر شي مبني مفعول کته دا خو لازمي دی په اعتبار د سمون دی دا سره اوس الا محذوا به یا مکان حق زید خندا سوي يقولون او دا سره شي الله رسول انه کالا ان مخاطب مصالح بشک خبر خدا سے دا قریب بدل یذلنا سبیلنا چې دې مخطا کې خپل لارې لولا ان صبرنا علیکم په دې ټینګې دې نو زر دې معلومه کې کوم شي آزاد نه سو خطا دې په دې بار لار ارایتا خبر راکا من دا چې اتخذ اله هو چې ګرځول هغه معبود خپل پاش اصل کې مفعول ثاني هوا ده دا هوا نه بلکې هوا هم پوره ولکا الهو من اتخذ من صير هواه الهو چې ګرځول هغه خپل خواهش معبود دا تعجیب دی پیغمبر ته چې ناکاره اقوال او ناکاره فعال دي د حالت ته وای ابن منیر تقدیم حسانی کی دلته نقطه حسنه ده افاد الحسن په دې پوهه کې په عربی کې دا چې کم شي حق د جورستي او په مخ کې پیدا کړي حسن نو دې څو ګرځولې دې خواهش خپل معبود دا کې په الہ یعنی مدا خواهش خالص معبود دې دا خواهش خالص معبود دې نو ځکه مقدم شو جس سے روي اقق کوي دلته په کې واقعات بیانې نو خواهش یو سړي باندې سپینې ګوندې کانی صحبات کو اجر ابي البکری بیا مونږ دا یې نه بل خو بیا مونږ هغه دې ګل څه دغه نه تای بل پکې كلما هواشن لك به وكل مستان شاء الله لا يحزو ايت شامل له لمن عبد غير الله حسب هوا اصول کې تابع د خواهشات په ټول ګناهونو کې راځي په ګناه بیا روان دي روان دي ولا يكادو يسلم على هذا من الا من الطمع د دې رسو بچ کېدې نشي مګر هغه چې الله پک شي غوړه کړی کم دي هغه دی واخلي فارم ولا اف انت تكون عليه وكيلا تبلا لك استاشي ام تحسبوا تغني ان سمعونا چې اکثر په خبره اوري او یا هوی ان هو الا غیر نه دي مګر په شان د چار پایانو بلکې خطا دي په اعتبار دلاري الم ترا ترغوري الى ربك خپل رب کې هم متذل دلیل توحید څنګه الله وګت کړی سو دا سور چې دا الله پیدا کړی دا الله وګت کړی ولو شاکر الله جل جلاله ساکن پزې به ودرولو خدا د الله اراده نه شي نه پته ولا نه اوس دا سوره په څه معلومیږي دی وخت سوره نه ساعت یو کې سوره ده کم سوره نشه نور راشي موږ لکه اشتیاق ته سوره ثم جعلنا الشمس على الديان مزول په غمان دي نور راوخیږي دا دایشي په سماج ته سوره په نمک هم ته نه معلومه ده ته سوره ثم قبضناه تاسو لم ځان ته ذکر قبض سره لغون دي قبض کول لا ول خدای ټول علاقه سورې سورې وي نور شديږي سورې کميږي نور شديږي سورې کميږي الله غلا ته کوم څه پر شپه لباس هم جامي لباس هغه سوچته وي د پدې جامو کې سره پټ وي دا شپه کې هم سره پټ وي اگر دولمنا نوم درا و نوم خوب صباتن صباتو په دې کې طلب د معاش کې عادت بعد وتونی ته د شپې کله کار کوي دا پکې اکثر داسې الله دا پکې دې هواګانی بوشن خوش خبري بوشن خوش خبري ډېر د رحمتي مخکې د باران لا ولي خورش او لګیم طرف د اسمان نه ما ان طهورا داسې پوچ پاکي دي دا وینا ته بوله او بلیغ الطهاره زائد الطهاره ډېر پاکي دي بعض علماء وایي دا معنا متعدد پاک پاک هم کې ترجمه شوی دا او ډېر پاک ترجمه هم شوی د شنو مبالغه شي دا پک معلومه شو چې ور اسمانه دا ټول پاک وو دي نوح یا به چې ژوند کوم په رواني بل مېتا هغه کلی چې وچ دي غیا پکې نه ونسقي خلق په ومانه انعاما چار پان رو اناسی پن یام کثیرا دیر دیر خلق مما دا حقینا خلقنا چن بیدا کردی پا دیر هم خلق کوسو انعاما انعام چار پان و اناسی بن یادم کثیرا دیر مما دا حقینا خلقنا چن بیدا کردی ولقد صرفنا خامخ علولين دا وبو د یو ځای نه بل ځای ته او بل ځای نه بل ځای ته دا مړ شي یذکروا چې خلق نصیحت حاصل کی انکار چې اکثر د خلکو سوا د ناشو کوي یو تر جمعیدارا ولقد صرفنا ذوی الاشاعه او بوت او دا مو اجلا قران مونږه هړولې هړولې دي کله په یو انداز کله په بل انداز ځان پکې ویل شم ولو شئنا کدم دوی سو ولو شئنا بعثا بعثنا فی کل قبیل نذیرا نبعثنا کوم غا دکړه لیګل مون په هر کې کې یې راوونی کې نو پتا په بوجو د پیغمبري کم لیکن دا اراده نه دا کړې نو خبرم پتا مو حاصل کړی دا استعداد شي او قدر نو هر کله چې مسله دا شونه ته تا دې کې د کافرانو هو چې سواري تیز وشه او جهاد کول یې سره به په قرآن سره جهاد کبیره نو جهاد هو ابن قیم سے وایي چې پیغمبر نه ګرځي شه د جهاد پکای دا سورې فرقان دی مکی په مکی کې جهاد لازم دا طرف پیش کړی نو مطلب دا چې جهاد مرسلی وزارت بتلاوت وافیه من البراهین دو مسئلے شوی دا علماء و جہاد سیوا دی او بیا دا هر عالم چې قرآن بیانی دا جہاد من سیوا دی مدام پکیری زمون دی فقه کې باب الجهاد کې شامی ګل مختار دریم جلګور اسی دی جنگ لنسی یو عالم دی هغه جنگ لنسی چې د یو عالم چې خلک تیاری د جهاد لپاره نو دی په دغه جهاد کوي دی میدان کې نه دا پکې ځان لپاره پیدا جوړو او بهر تر دا پرشته هغه صحابه کرامو به دغه عملی جهاد هم کړی تبلیغ هم کړی نه دا ټول دي او دام پکې یادو دام جهاد کوي ګوره دا باندې چې جهاد نه یو ځل ما ته چا وینا وکړه چې دغه ته ځو جهاد ته ځو دا بل جهاد ګوره دغه کیل تل سو دغه کیل ما یو څه چې پیدا شي موږ په سارا ګر ټول بل جهاد زم دې ځخ نه وي په دې پوښ جهاد دغه ته وایي چې د پدې کوڅو کې درځه غل جهاد دا زموږ خو اسکار دی دا د څه په جهاد څه ته ویل شي د علماو کار ته جهاد وایي القرآن بیانوي چې څوک کین دا غلط جهاد والذي الله ذات مرج البحرين پریخو دي دي جدر یابا مرجا لکه څنګه چې سره اسونه پرې چمن کې پرې دې څوړل شي پرې خو ده الله جبر یا پرې خو یو خبير دی یو ترخیب دی کم دریاب او کم دریاب ټول دریاب هاذا دا یو عذب خوب دی فرات ډیر خوب خوب دی او خړې خوب دی فرات اصل کې ما تور ته وایي شدید العذوبه او فرق ما تور ته وایي رفته پرته اذا کثره سوق دا لفظ عربی نه دی سوق دی نو سوق اصل کې برازه دی نو په هر دی په دې وخت کې بعض مشران وایي چې دا سي دا دریاب نه دی دا چې کوم د تم تاریخ دروازه په دې تاریخ کې خواږم شته او تاریخ هم شته ابن کثیر دا خبره کې څنګه نه ده چې الله موږ ته دلیل پیش کوي شاید هغه چې موږ ته معلومات دي چې کوم وخت بهیږي نه پدې وخت نو خدای ټول ته ځان سي وحجرا اگر ګرځول نو مسکی حجر یو بل نفیخ ته تنافرا او محجوره بند کړي شي دا چې حائل له چې هغه معنی له بند کړي شي نو ورکی نه دی حکمت په تر وو کې سره چې دا وبو یا خواله په دې کې پارشي بد بوی کیږي چې دا مال د پکې دا بد بوی کیږي نه خبره پوښتنه نور په کې څه فائدې حاصل د معنی هو الذي جعل بحرين مختلفين في مرقعين بس ترو کې ومتصل في تعقيب قدرته د اختلاف ته مخصوص په هر ځمو کې د اجزا منظوم له وندي وغیرہ خلک یې چرته ځي بهر تقدیر او کوئی په دې خوګو کې تار خشتي نه دا خبر شني برابر نه ده دا خواګدي او دا تار خري په مخ کې دا وچو دي الله غزا ته چې په دغه دوبونه بشرن بنیاد ده دا زمون د وطن او د قران وینا خدا دا چې نسب په چا پسې سي په پلار پسې اما کې تمویل وعلى المولود له لن الفاس وعلى الوالد دا دې پر سم وعلى الذي ولد له پاچا زیګون دا غره لپاره شوی دی دا وګړي دې باندې ته بشي بشي اصل کې د پلار نسب په پلار پسې سي په سهيري وای او زه پښتوني مو او زه پلان کې ما پلار نو دا پکې نه سب شو او سحرن دا پکې سر کړی شو وقال رب قديرا الله ستقدر مني او عباد کی سوا الله ما لا عرش لا انتم تقبل رسي ولا يدون تعاون شي کوي عباد کی هم تکل کین والمراد بذلك الاصنام او كل ما عبد من دون الله وما من مخلوق يستقل بالنقي یو مخلوق نشته چې ځان لا چاته پیدا ورته یا تاول څو چې الله درکړي او دې کافر صحیحا مدد کوونکی د شیطان علی ربی د خپل رب مقابل دې لګي د شیطان دوست کوي دې کافر جنس کافر ظهیرا مدد کون کې د چا د شیطان علی ربه د خپل رب په مقابل کې الله دشمن دی دا مدد کوي او دا عبادت کوي وما سنک الا بشر مجرم نه لګرم کاغره په ټیم کې مگر دا حال دستا او صبر یې کوون کې ورته وای نه غواړم مستغفر په قرآن باندې صبر مگر هغه چې راځي چې حاجی کې خپل رب ته سبیل الله نو دې رب خپل الله د نزدېکت حاصلې نو دي نور څه غواړم نو وتوکل حي الذي لا يموت اعتماد وکړه په هغه شابان چې همیشه موجود دی مرینه وسبح پاکي بیانوا بیان دې سر د حمد الله نه او پر دې ربستا ګناهون د بندګانو باندې خبردار چې خبر شو د ظاهر نم خبر دی د باطن نم خبر دی دلته نقل کوي اوس دې اوس نقل کوي د نبی دنیا په توکل بیخي په مکتوب په تورات کې لا توکل ابن ادم بني ادم من ځان مستارا ځکه بني ادم دا غره پر خپل قوام نشته دی لکن توکل وقرب السلف تاهتو لا يصح لذي عقل ان يشق بعد مخلوق ده يوزي عقل ده فار مناسبت نشتري يدين فاستلف مخلوق اعتماد كي زما په خبرو مخ کې پوه شي کنه دا مطلب نه چې اسباب بنلټه اسباب وبلټه خو اعتماد وبلټه په الله کې الذي خلق السماوات الله رسول په قسم النظم مکان ته دوه مخ په شپږ ورځې مستوى شو دی الله پاشو مخکې تشي څنګه الرحمن هو الرحمن پس ال سپوس کو به د دې رحمان په باره کې خبير د خبردار ما څوک د الله د حال نه خبردار ني نو هغه اوس کو څوک عالمان یې ته پوسو کړ او څوک دا خبير څوک دی الله په خپل دی د الله نه کته اوس کې د الله په باره کې د الله نه ته اوس کوا څوک مراد جبريل له څوک نو ترشي کتابونه ته اوس کو پر الله پاک خبردار کله چې ورته وینا او سجده وکړي رحمان ته پیغمبر خدا وینا قال عمر رحمان رحمان سوق دی د رحمان صفات او دا نو فرمیسته آیا سجده وکړي ما د پاره ته امر کوم ته وینا کې چې سجده وکړي او زیاتوي د امر د پورا پیښتا تبارک الذی لوی والد هغه ذات چې ګوري په اسمان کې ګورو جن ګورو خیر او برکت په شان دی د الله ورود د برج مخکې ستور کوم ویل شوی دی هغه مقامات ستور بخیر هغه ته ویل شوی دی او سګو بنیلی پاک سګران است ټول په خدمت کې دي شي وجعل ذوی الله فقیها په دې کې سراجن تقیدن کې رڼا چنور دی سراج جوا وقمر سمر منیر تقید الله غزاد ته چې ګرځي شپې ورځې اخر پتن د یو بل خلیفہ ګان شپه پس ورځه په ورځ شپه دام ده دام د خلیفہ را د دولت کار په شپه کې کې د شپې کار په ورځ کې کې مونږ نه قضا شو ورته نه کې کار دام خلیفہ نو خلیفہ دي لمن اراد ان يذكر سوچ غواړي نصيحت قبل اول او یا اراده کوي شکر د شکر ادا کوي عمر فاروق اطول فلزوا شاو کوي دن تاکل مسلم کو او په ما څه بیګانی دي په فاتي وا نو ما چې دی وخی پورا کړ ایا دا الله شکریا ادا کړ الله دې سینه نعمت راو کړو ژوند را کړو ورځ را وستا کاروبار کول شم و عباد الرحمن او د خدای بندګان دلته راغلی عبادت یو عبادت ته یو عبودت ته ځان عاجز کار کول څه عبودیت او عبادت ابلغ ذکر غایت التظل انتها تكون بعد وی بس به فعل د مامورات او ترک المنهیات هغه څنګه یو شنو چې ځل الارض پس مکه باندې حاونن نرم نرم نو حاونن حائنی یا مشین حاونن دغه تل چې هغه نرم کوي په دمه دموي په عزت سره تکبرن وي سلام په بارک یو د دعا په نوم راځي سلام په معنا شاباسي او په نوم راځي سلام په معنا تحیم راځي سلام په معنا ستاسو تبع خبره ستاسو دلته لري په بای تواریخ بحر مقال کوي چې ابراهيم جوړ مهدي مهدي بادشاہ ته شدا غزير ابراهيم د علي څخه خلاف خود ویل دې مخکې شوی دی تیر ورځ پوره علي شي مخشي دی ورته وای زګه خو زمانه مخکې کېږي د خدي په واده مخکې کېږي ان استا خدای څنګه فاطمه ده او د پیغمبر را لور ده ته زمانه په دې مخکې کېږي هم ستانه حق په دې باندې ولا حق منك دا خوب والذین کسان دي ځان په خوش کې خرج کوي نو لم یسرفو د حد نه زیاتې نه کوي اسراف نه کوي ولم یقتو کمه هم نه کوي د حد نه کمه هم نه کوي د حق مقابله شي نه زیاتې کوي نه کمه وکانا بلا خرچه د دې بین ذلک من ادوار کې د اسراف او د کمی کې قواما عدل او انصاف دلته وی یو خیارتوب سړي سشي من فکر دني ریکو د مش په خپل ځان کې نرمي او اسلام دلته هر څه خورا هر څه کا دلته نه قال کې عبد الملک انه راخ په لور کا عمر بن علي تورا راته فاطمه دې څنګه بخښه کې عمر ارحم من سنتين خو د دوه بلو په منځ کې اسراف او تقدیر په دې منځ کې دا پکې یاد لرنو والذین کسان دی لا یدون چې بلی مع الله الا الله تر اله اخر بل معبود او نو دې هغه چې الله حرام کړی الا بالحق مگر په سبب د حق باندې په یو سبب ولا هم بتفیلین لکه دا خاصه بتفیلی چې دا دام نه کوي دا خسته صفات کوم عمل کوي د شپې منځونه کوي د الله یره کوي شرک هم نه کوي بتفیلی هم نه کوي قتل هم نه کوي ومن يفعل ذلك ثم لا تارك يلقى ملاو بش اساما د گناهونو سره اسام گناهون ته شي اسمنا نمره بدل د گناهونو زیات شي دغه پر عذاب او قیامت کې او يخلو به او همیشه په دې عذابونو کې مهان ذلیل مګر څه توبه وسی او ایمان لري عمل صالح کوي دا کسان په بدل کې ورکړي یبدل الله بدل کې الله لري په دنیا کې سبحانه راغي حسناتو یو ترجمه دا ده چې بدای ولا ختم کړي او د بدو پر یو ولا د توبې په وجه باندې یې کوي لیکل شي یو ترجمه ده دغه ترجمه دا ده چې په دغه صلاحيت وي ملکه د بدو نا ملکه د بدو یې بدل شي په ملکه د نیکو باندې دا په کې وایي چې دوه خبرې کوي مکه د بدو استعداد او د نیکو استعداد او دې الله به کې مهربان سورة توبه یو عمل کې صالح دې توبه چې الله ته متابن توبه استنى الله به قبلې والذین اشهدوا الزور هغه څنګه چې حاضر کې دارو وکړه نو درو گواهی نه کوي چاہے زور نه مراد درو گواهی چاہے مراد درو زور نه سرودونه چاہے درو اته دا ټول پکې دنده په دې آیت کې څه وکړل وی د دین مشری په کار چې طلب کی د دین مشری یا الله د دې کری شیخ الحدیث ما جوړ کا چې بدنه ده شیخ القران نه جوړ کا بدنه ده زامن می د قران او سنت ما ایران کانو بدنه ده د دین مشرانه کانو بدنه ده د دنیا مشری بدنه دا یې مطالعه وکړه دا څنګه یو ځل ورته په ایت ورځې بالا خاني غرفه کمرې نو سره خو کمرو ته ویل شي موږ ته بالا خاني وایي دا توي کونو دي زبرګټو د درو بیا اوتو مختلف لما صبروا او صبر باندې او يلقون فيها قران دې په دې باندې کې تحیت استرمشي او سلام سلام پرشتي ورته دعاګانې کوي او سلامتی حالت کې همیش لپاره په دې غرفو کې لري حفلت خدي مستقر ته اعتبار دې قرار او مقام ته اعتبار دې قام کله ته وایا ما بكون سمار تاسو په وساتي لولا ذات تاسو الله عبادت نه کوي فقط کذبتم خامخا تاسو تکذیب کړی دی الله د احکام ضرب شي دا عذاب د الله لزاما خاتون کې پتا سو پور لازم سورې شعرا نو پدې کې د ما قبر سره تعلقات ساتي استعمال علی بسط و تفصیل بعد کسی چې مخکې نقل شي دا غي تفصیل دی پدې کې پیغمبر تسلی ورکړي او په دوه سورتونو کې د قران مدحنه بشورو ان شاکر هم یادو شي نزل د من السماء اتم دی په دې باندې ان یو معجزه چې ملجئ فظلت وبغرسي اعناقهم سكن خلقو لها لپاره لغه معجزه لها آیت خاصین حاجت کو اوس پکې راځه چې کلا صيغه د مذکر وي یا نوم د مذکر یا صفت د مذکر نه تفسیر دي جمع لري په واو راځي دې ځکه موصوف په صفت په عقلاء باندې ځکه دې مضاف یقل تا په صفت په یقل او حاصل شو دا ستله به تابع شي بیا وما يتيم ذکر من ربهم لا ذکر ذکر الرحمن نه محدث تازه نه نه په نزول کې محدث دی قران خو قدیم دی کو په نزول کې مگر دې داګه نه مخړو قد کذبون خامه دې دی بکو زر جواب انبا ما خبر او حقیقت هغه کې په قران دا کړل اولم يروا الا الذين نقول مکه کما بتنا فيها ثم رکن دې کې من کل زوج د هر قسم نه کریم چې عزت من په دې چې کریم د هر یو شنه د خوښش ته کوي ویل شي ان فی ذلک آیات الفدی کې نه قدرت په بعد کې او نه اکثر خلک د ایماندارو دی غیاګانو کې د الله په اکثر پکې ایماندارو د الله په علم کې او رب تعالی هو العزیز ورد الرحیم مهربان دی دوار صفاتونه بوایي العزیز زورور دی په انتقام کې د کافرنا الرحیم لمن تاب او امن دواړه وإذ نادى ربك موسى أنا وقت خياتك شهوات كرستا موسى عليه السلام چغا رستا आवाज کوي ستاور ته چې موسی عليه السلام دی دا څه یاد کا نو چې تیار کی ته سبق حاصل کی ما غو صبر نکړي ته صبر کې هغه تکلیف برداشت کې ته تکلیف برداشت کې او دا مو ورته چې ورشه قوم ظالم ته کم ظالم هغه ظالمان چې کافران دي ګناګار دي معصومان صفاکه قوم د پیرون داګه نه بدل شو الا يتقون دا ورته وایا چې تاسو ولې یریږئ دی ولې یری قال ویل رب اني اخاف يرجما ان يكذبون چې ما ته وې دروغ دی ویل پاول سره کی وزيق صدري سینه وی تنګيږي تکلیف نشم برداشت کولای غسرا دي ولا انت كل لسان جبا من شلی بو سخت دی د دې وجنه دا کلام دبنا وې دا د منګل لګول لري چې باندې نه کوي او ما معاف کړی څه نه وایي بلکې دا مطلب دی چې اورما منما خپما کې سعودي دا عذرو ایزا لوکا چې نقصان په دې توسي نو ولېګه هارون اسلام ته جبريل اسلام ته ولېګه چې هغه پیغمبر شي د عراق موسی علیه السلام خپل اهل ته روان شو تر د مصر ته د شپې راغی د خپل مور مې المشو خو هغه د خبر کې هغه کنه هغه ته پېښل خو یو قسم شوروال خوري دې په وګت کې ناس دی راغی حضرت مسلم مې علمه چې ولید ته کوڅه ته مور نه کوي دا څوک دی دې مې علمه دی ویراول به شوري خو کنه چې کنه خبره حضرت مسلم ته څوک یې زموږه یو بل تر امر شو غاړه یې ورکړې یو بل په موسی په هارون سما تر مرګ شه فرعون ته الله دې کړم هارون سمعا و طاعا پورته شمول چې کړه یاشکم بالله تاسو فرعون ته نه وي تاسو مرکی په آیت یا پن تلقا الیه لیلا شپې لارل والله اعلم بصحه الخبر یسعدی ما باندې زم دې زم ګناه ته وي دا غي په ما ګناه ده ګناه خو هغه د انسان سره چې خپل ریته ویل شي زمون مراد تبعات زم دي تاوان د تبعات زم دي زم اصل کې لکای ته وي لکای ته یې نو چې یو شی روان لکای په روان نو دغه شان چې سړی یو غلط کار وکړي د هغه بدل په سړی کوم خطه وي نو ځکه وته زم کوي وحذف المضاف وقي مضاف له وسو اسم مجازا ولا به قتل قتلي خبال فرعون دل ور په سپېړې وهاله کله کله به ګره صيغه د تسنیم نقل کوم مخکې لکه څنګه په مصر کې ویلې په بشر کې به خبره کوله نو کله مصدر تسنیه کوا چې معنا وسپیواله جمع کوا چې معنا وسپیواله کله چې مستریل بیا مفرد وایي دې سو انس المعنى بني سره ولې د سره پرې د بني سره القید ویوا روان شو فرعون ته اجازه نه ملي حتی کې باب دلته انسان دی وې زه رسول الله بره اجازه ورکا شاید چې خاندو پوری لعل نه ساکم دن شو مثال تور موسی ته دی عالم ربک آیات تمون نه پالل کینا په خپل کې والدن معشوب بره تاسو په کور کې مشوب شي نه ولا دې سفینه کې د کوم کې من عمرک د خپل مسین سو کالا سو دې ښکالا بیا مدین تللی اول تلس کالا وفعلت فعلك کړه تا خپل عمل التي فعلت شتا کړه اغش د کړه سره دی وجلې موږ درای احسان کړه موږ لوړې در کولې خوراک اسکل در کو جامین در کولې او ته ولګې کار وکړو او ته خو کافر نعوذ بالله کافر ما ناشکر اے بنعمتي اسعمت الى قتل رجل من خواسي دیوی دا ترجمه ده و الا فالانبیاء معصومین د کفر من قبل البوت مراد د کفر نه شکر قال فعلتها کړم دا کار اذن په دې وخت کې وانا من الظالم خبر نو ما اي من الجاهلين وقد جاء كذلك یو قرات په کلام ابن عباس زه خبر نو دا تفسیر دی قتاده وایي زه جاهل ما قصدن میرا کار نه کوي زه خبر ما قسم نه کوي یو سپیړه مې دا دم د پاره کوله نو دا څه خبره مې سپیړه نه جوړیږي داسې په دې پوښي اسوک دا کار مې کړی دی او فروا خیال مې وکړ چې انجام به سي په دې پوښي نو دا پکې یاد و نو په دې کې د حضرت موسی علیه السلام په باره کې دا کار وې زه جاهل ما به خبرو مد انجام دلته پدا پنا پوهی په خطا په نسیان سره دا کار شوی کنه دا په پراتو منکم تختنو کستاسنا لما خدتكم ها وخير استاسنا وبخل ما ترى ما حكما پیغمبري یا علم او دیوګه د مرسلین ز الله د هغه رسول الله مش بخار خلق دا غني وطن شو دی حاصل درب داله تامه د سپت قتل کړی دی دا خمنم لیکن دا د زورن خیشه نه دا د پیغمبر نه قبل دی او قتل نه دی ادب نه مقتل دی په دې کې باسونه دي چې د موسی علی السلام د شیونه په دې وخت کې مولانا شیخ تخچون دی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدانی بن تخلیقی دی چې دا قتل وکړو نو په دې باندې دا د عصبیت نه خالي دی د قومیت او عصبیت نه هغه پکې راځي مولانا څه پکې دا وی چې قتل کړی دی او قتل خو جو خشې نه دی نو دلته پکې هغه داسې دی او دلته چې ترجمه شروع کړي نو په دې وخت بیا سوې زمانه په خطا کار شو زمانه په نسیان کار شو زمانه ته خیال او عواقب ته انجام دو کله به ګرځو دلته پکې دا وایي د پیغمبري نه قبل او قسم هم نه کړی لاول خدا قسم نه او بیا وتلك نعمت لا تشوي استا تربیت مکړه دا احسان نه تمنها چې تیز باته په مونږ باندې تون انو بها انا عبدت دبی و انتا تابیگری بنی اسرائیل دا اول استا پا کور کلی ایدم دبی وجه تمعلوم دا دا خطا تمعلوم دا تا خو بن اسرائیل تابع کړی دي سړي وجل نو زه مجبور تا کو ترالما نو زکه کن ستا په کو بسل وې یا حاصل طرفدار یا چې رحمت ته په خاطر کې حقیقتا من ظاهر کې او په حقیقت کې دا خو عذاب دی زما قوم دې ذل کړو او داهي الکان دی وجل لکه دا نه نظر استغفر څنګه راغله هو دا خو د دې وجه دا ما دا څه احسان دی اوس چې منطق دی ویلې وی یا تلخیص دی ویلې نو پاکي وای ما سفر دی ما د دې پر ایز د لفظ ترجمه سره بیا وای د دې شي حقیقت سره یو تما اسم یو یو تما حقیقیه وای اسم یمن د لفظ ترجمه سره حقیقیه د دغه رب حقیقت سره زه تاسو د رب کومه د حقیقت او د ما صفات بیانې بیا وایي استاد رسول تاسو لري ګل شي لیوانه دې زیو تاسو کوم دې بل جواب کوي رسول ته ولا وایي خان دي کوي هغه رب المشرق والمغرب مرب دې مشرق او مغرب دې هما بینهما سره دوه منځ کې دي که تاسو کوم دي کې پیران پوښو چې قلاری جنو خبره په خو زوره شو لئن اتخذت الى قسم لك تاول بل معبود سوا زمانه مخکې موږ یو ځل ویلو دا وطن وت زکه خلک را پورته کوي پسې په خپل سره فماذا تعبون تاسو څنګه کوي اي امر تعبون هغه ارجهم غلط ورکا واخاودتنا په دې پوښو دا سم کوا چې متصل نشي او وبا سلیغا فی المدائنی په خارج حاصل جمع کول کی پښتانه وای چې په ګوړه مری نو په زهر یې ولې واجب دی خو جادوګر دی جادوګر په خلاف ورته چې په وسی جو خبره بخلاف شي قد ما السهر ورا ورکه ساحران لمیقاتهم معلوم ده پر تاریخ د ورځې معینه وقيل نافع خبر وشو استبطال في اجماع خلق ته آیا دا وخی کنه یا مخی راغول څه کنه شاید چې مونږه نتبع الحق په کوونه تعبیر د ساحرانو خبره خدا اول د ساحر خبره مونږ چې راغز ورو شو دا بل طرف کې نه نو ساحرانو قالو ویل فرعون ته اين الاجر زموږ لپاره بس ثواب وي سمزدوري به وي اجر قيم تعظيم لوس مزدوري کچر تم غالب شو قال فرعون تو ان عن تاسو بل سو موسی عليه السلام پړ کړي انو صاحب پړ کې استاد وګړي اجر لو اجر به وي وانكم اذا فدي وخت به تاسو سه مزدوري پرېلا لمن المقربين د نزدو خلق نه وي او نزدي خلق اول من يدخلوا واخر من يخرجوا عليه زه مې وسته کینم اول متا سره او چې کله وزم اخر متا سره دا مزدور خو لس روپۍ دي شل روپۍ دي سل روپۍ دي خدار به وای غلط شي نه فور نو زماس نه چې سوایا بکو دا خو نه لکه خبره دا استاد سمو ته تعلقات قدر ول مثال القوم زمان ته تاسو ورسول مخکې موږ ویلي ده موسی علیه السلام څنګه خبرې کوي چې وکړي مخکې جواب کړو کوي خو به کوي دا مطلب سحر وکړي سحر دی لیکن دا خبره چې کوي خو به کوي کنه نو چې کوي نو کومه طریقه خلا خلا چې مخکې وکړي او زماره هم سره شهر وکړي سحر به فالقوا حبالهم دی رضا په کفر باندې کفر نه دی رضا په ګناه باندې په طریقه د استحسان باندې شي هله کفر دی وی ګورې خپل رسي امساګانی او ویلی بعزت فرعون په غلبه موږ زورو په غلبه د فرعون چې فرعون مرګ دی او فرعون کو زورو موږ لا مرګ دی دی وجه دې پوښتنې نه پدې وخت ابن کثیر ته متعلق او دلته ما متعلق و دا باز ساده غاوی د پلان کې په خاطر باندې دا کار دی وقت سلک کثیر من المسلمین فی الايمان قسمونه خو ما اشنا ابن ایم دې قسمونه زیات دي نه قسم په الله نخري په صفات نخري او دا یقیدا نه فالقى موسى عصا وګرځول موسى عصا خپل تلقفو ناګه تیروي ما يكون هذا شيء نجوتو ويجي القبر بس مخکې ته خبر کړو یاد ده کنه نو یو ګجر ته چا وینا وکړه چې راشه قسم وخوره دې قسم خو ته خورم وې زه به قسم درکو په کتاب باندې په کتاب وې نه خورم که په قران وخورم ما ته یاد دي څنګه کلی کې یو څنګه چاله قسم ورکاو نو کلی کې یو قبر دی چې لګم بیا بابو وی دمیا په دې سینه مت قران نو مت نه نه ته خو دته خو اوس دا خلق ما قال لي چې دې قبر کې بس خبر وراته لا قبر وانه کې قبر ده څه ودي قسم کوم ام ته پیغمبر وګړي قسم په الله خو ما نقسم بالله فقط اشرك او دې قسم کوم قالوا امنا بالله ما رب پر العالمین کوم لا تفسیر کو رب موسی او هر غره فرعون ته مراد لري فرعون ته امنت له تاسو منو قبل ان ادرکو چې بخاره چې ما ته اعلان کړی انه لکبیر متصدق مشر دی الذي علم موسی فسيح ولد فلا سوف تعلم ذلك تتوقعش مړ شو وای پیغمبر خدا دې دا یو سړي په رخصت عمل وکړو او بل چې دې هغه شهادت لحنی ان له شهادت دا مته یاد دا عبد الله بن حذیفه صحیح کې د خلط ما مخکې کړی وي د ابن کثیر په نقل د ابن عساکر په حواله باندې عبد الله بن حذیفه اوختو عیسائی مذهب شاه نور در قوم حکومت کې شریک کوم هر استاد نور استاد حکومت دا ټول د عربو د عجمو حکومت زماشي زمات استاد په یو روایت کې ویل شراب وګه کو تګه کوم شراب ته لوي حلال دي خو نه خرمه ته بس خوشاله شي دې ولې دوه هغه ولې هدا لري نه ولې خان پغش ولې او کلمه له شان کفر کولان ته نه مرم دې چاټي او کټوي باندې کړي کله نو تواچول او دې شو کله چې وته وسو دوی بیا یې دی او توخی ته چې دې دې خپل ته دې شه په جړا شو بادشاہ ویلا کوزه کې چې توانوي خشه دی ولې جاړي روح یو دې اوس په ختم شي زم زمانه دا وخت کوم دوه روح نه چې اسلام د ورکو برشي وي بادشاہ دوه حکم او تندې په خپل کې وي او خپل به کوم په دې شرط او چې بیا مو پرې دې ټول کې نه پرې خو نه پسته دا پکې خلق شته مونږ ته ملر وچو بخي الله پاک مونږ ته قفای زمونږه ان كنا لان كنا دغه چې مونږ اول د ایماندارو په دې مجلس کې پرې دي ام وحکم موسی علیہ السلام ته چې روان کې بندگان زمونږ یو سو کال کې شو او انکم متبعون پتاسو پس در پسې شي خلک متبع پتاسو پس خلک در پسې کی فرعون پوجا ولې د فرعون خبر شو فرعون تین مدائن بخاری او د مصر کې حاشد جمع کول کی السوای ان هؤلاء یقولوا یا قائلا ان هذا كان شرس متن یو جماعت ته شرس ما طائرة الناس او بقیه كل شيء خسيس سپک خلق دی شرزامت خلق مقطع جامع کشی او قلیل مدهم دی په دې پوښي دلته دا ټول نو مستو محروم شو كذلك خبرم دقه شدا اورثناها بني اسرائيل په میراث کې ور اسرائيل دلته موږ یو دل قبل کړو وخت دا وی بیا واپس راو اسرائيل اسوق نه دی واپس شي لکه حسن چې وي نو بیا دا په دې په قابو کې راغلا یعنی د قبضه کې کول نه کول شو ورپسې په دې په سپراونیا مشرقین په وخت خطو د ورکی فلما ترى جمعان هر کچ مخامخ دوه ډلې وبلته ویل مرګ موسی سره ان امر مخ یو رسول موسی سره کلا د شي شي کې رسول شي ان ما يربي بشک زما سره زما رب دې سه دین ما ته بلار خي په دې پوه شو دلته علماء تیر کوي دلته ان ما يربي او پیغمبر خدا چې رایم حضرت ابوبکر ته ان الله معنا الف الله مقدم شو او دلته معیته خلق وچ هغه ډیر بلیغ دی دا موسی علی السلام په کلام کې صفت د الله پاک مخکې شو او رب وسته شو نو صفت په وجه الله ته وسلی او دا پیغمبر خدا په کلام کې الله مخکې شو دا الله معلومات مخکې شو دا هغه صفات ته وسلی العظیم لوی کل جبل منی الصادق نو لار جوړ شو او دا خلق پکې روان اوس په دې وخت کې دی چې دې سوري پکې پکار دي او ازلفنا او نږدې کوم سم په دغه وخت الاخرین نو نجیب السلام د خلق منځ کې د اسرائیل او د پاره فرعون بني اسرائيل ته وی چې لك الا حقاقكم باولكم دا یو بس په وشه او مستقبل شو آل فرعون وی په دمه دمه شو چې آخر د سبه وشي من اسرائیلی دا چې چلون کې دي خسته چلون کې دي دل اړو خشتن د اسلام اواز کې څه په خو څوک بنی آدم دي مر انا سائق نه تر سیات الک یو دی زی یو زی زی او ای دې نه یو دی او بچ موسی اسلام او معه اجمعین بیا ورک اخر ان فی ذلک الایات بشک په دې کې نه خدای فزتا وما كنتم مؤمنین اکثر پک ایماندار نو وان ربک لو مخکې مونږ ویلو ده هو العزیز عظیم دی منتقم دی د دشمن نه رحیم دی په دوست وتلو علیهم ول پریمن نبا ابراهیم قصه د ابراهیم علیه السلام په وخت چې خپل داتې خپل پنځمات ابو سعید بات کوي وینا ابو اسلام او عبادت د اسلام په نظر لګرو له هغه پر عاقبین چې لکه شي ځن الدوام همیشه لپاره قال هل يسمعوا لكم تاسو خبر یو دلته وایي يسمعوا لكم يسمعون اقوالكم سوق غير مسموع داخلي ساقي سماع سوق دلته پکې قول او بس يسمعونكم يسمعون اقوالكم کوم څه تاسو په یا پیدا کول شي یا نقصان قالوا لا مندلي موږ شرف په دقه به کول دي خبر راکې هغه تاسو عبادت تاسو مشان تاسو مخکین وانه عدو لي دا ټول زما دشمنه زه دې عبادت نکوم په دې پوښ او زما دشمنان دې کړه دې په وجه ماته نقصان رسیږي زه په دې خفه کېږم او دا عدو لي واحد ولکو وې دا خبر ذکر مستر دی فانهم اعداء لي ولي فانهم عدو لي مگر رب العالمين نه ځکه دا هم کې بل اسنا منقطع کی ځکه دا ټول دشمنان دي زما رب العالمین په دې داخل نه لكن رب العالمین رب العالمین سم الذي خلقني چې پیدا کړې ما او حدین ما ته لار خي کوم شي چې ما مسؤل کوي زما اصلاح ولي یا رتا هدایت کې په طریقې اختیار یا په طریقې سبب والذي هو جميل غیرا کوي مسكين هو بول کوي وإذا مرضت کوشش کړ ما شم ما جوړ مخکې ځل مونږ ویلو د ناکار خبرو نسبت الله ته نه کې اجمالا کو هر الله کې خدا موایا نه جوړ کو الله کې موایا البته وسکه مرضت ادب انا صوب دې چې ما مر کوي او بیا مې ژوند دې کوي دا پکې بل والذي اطمع چې تمر شما وغي ختی ازما فرض دي باندې اے زما رب او بخیمت حکما پوه د دین حکمت علمی واجعل حکمی من حق وال مصالحین د نیکان سره ودا قوت عملی شو چې نیک سایه شما او التفت حکمت عملی شو واجعل یو ورځو مار پارا لسان صدق خجبا لسان چې دی توي خبایا او صدق معنی خو اجعل لي نفي ذکر صادقا چې پاینده کې زما خیا داش پاتشي په اخر پوسټو کې دا ګوره سنه حسن و ادلات کې پسمان خلق تاریخ د الله محبت او رضا وی امام مالک آیات نه غاټه کړه چې باق شګلا سره محبت کې چې زموږ خلق تعریف کوي په طریقه دا څه بده خبره نه زما استاد مولانا احمد علي مرحوم نو دا چا چې خیاداش پارشي د دې مطلب دا شي چې الله د هر څه نه راځي نو چا چې خیا دا شوي لکه اوس دا ابراهيم عليه السلام د نوح عليه السلام خیا دا شي مالو چې الله ته خوشاله دا چا چې خیا دا شوي معنی دا الله په دغه خبره مدارک باندې هغه په چلاري خبرې کولې دا چا چې خیا دا شپات شي دای وګرځو ولرا د میراث خورو د جنت نعیم د نعمتونو واغفر لي ابي پلار مو که پلار مسلمان یو مخکې کافر تر نو دا به شي خبره اګه پلار کافر نه دا د هغه خبر دی نه خبر نه دی لا وسرا وما كان استغفار ابراهيم الا عن موعده وعلى اياه فلما طب عنده انه كان زين جد گمراهانو دا کفس تمرن دعا بالمغفرت کې دی نشي نو دا بس شي دا شي دا مخکې دی گمراه خالو پات ولا تخزن ما مشر ما پاور ما چې خلق پورته کړی شي پاور ما چې پیدا وکړي مال زمان مگر هغه راتلو کې الله تا په سالم زبان سالم دی د سره د مرض د کفر او د منافقت وأزلفت الجنة المتقين أو نزيد جنة فارد المتقين قال وجهين فارد الجمراهان وقاوي الله باندې قسمي ان كنا خامخون گمراه ظاهر کی فاوقت دا عابدان و غدان توي تاسو بلا برا ولای رب العالمین سره په عبادت کی او دې خطا کړم نه مگر مجرمانو ان مشهران پما الله ني شفیس مبارک سپارش کوم یو شافع نشته او غاڼه نشته ولا صدیق نه دوست حمیم انت مخلص وي فلولا اننا كرهنا من قال وبسيط دنيا تا نو موږ د مؤمنانو ایماندارو بشکه په دې کې دغه د قدرت تا ستر په دې کې ایماندار نو بشکه رب ستا هو العلی الرحیم زور ور مهربان دی یا وای کذبت قبلوه المرسلین تکذیب قوم دلو المرسلین بیا اعتراض کوا چې د مرسلین کو دی رسول نو جواب ته یاد دی خو تعظیم شي غدا یا دعوت ټول شریک دی نو د یو قوم او بل بیا وای کذبت کذب دی دا قوم چې دی کما یذکر النسو کذبت هم کې دی شي کذبهم کې دی شي قوم د نوح او څوک دا جمع ده د قائم او څوک دا اسم جمع ده په وخت کې وته غيو تنده نوح عليه السلام دا الله نه لري د رسول امين دی وایي غي دا الله نه مطابق شوه امي من امان دار نو غواړم استاد په دې ما سبا دل نه بدل سما مزه په بلان وایي دا الله نه مطابق شوه هغه مستا خبرونه ستا تصدیق او ستا تعبیر سپق خلق ارزالونه او یو ما ابن مکن زما ته له نشي سکی دا غین با الله خبري نه حساب دا غي مگر رب العالمین دی که تاسو پوهیږئ وې دنیا یې کموا او لاندې کسونه کول نه پدې لحاظ او نه مې شرم کې د ایمان دا چې مو شرم نه مگر سې رون کې کارم هغه کله کله کې نوها تبشیر مرجوم نه پکانه بری ګولو هغه رب زما نه زما رب شقم زما تکذیب کوي بار بار فیصله وکړه زما دي ملک فتح فیصله فیصله او بس ما هم ما ایزه ما ورفي دي ما دارو بس هم دغه مماهو کې مشمول بیا هم ورکړه هغه نه پسو باقي بشک په دې کې مذکور کې نه خدا اکثر پکې ایماندار وو رب ستا عزیز او رحیم دې دا پرې من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په یو پیغمبر تکذیب کړی دی نو موږ مرسلین تکذیب کړی دی ګڼ رسولانو دا خو یو دی پرون موږ حق کړو چې یا خو په دې وجه باندې تعظیم صيغه ده دغه یو رسول ګڼ دی عزت تفر دویم چون چې دعوت د ټول رسول یو دی نو یو تکذیب گویا کې دبل تکذیب او دعوت یو دی په اصول کې اعتقادیات دا مې یو خبره وکړه دویمه خبره کومه الته مې کړو په دې اجازه ته ولاړم قوم ته مذکر کوي او کذبت څنګه راغی نو پر ما ویل چې قوم مؤنث کیږم مذکر کیږم اسناد د چې قوم په شی مذکر مې چې کذب قوم او کذبت قوم دنه په تعین د امت او جماعت د انسان بیا پکې راځي اس قال لهم اخوهم یورور دا دې ټول نسبی ته خلک سوي د پلان کی کلی قوم د پلان کی رو معنا د پلان کی قوم یو سره یا په مدد کې شریک دي یا په نسب کې شریک دي نو دا ټکی یاد کړه یا خل عربی یا اخر تمیم درته وایي دلته بیا دا راځي نو ځکه خو چې تاسو بار بار دې تکوي کذبت عاد مخاب خمول عاد سره دي نو کته انسانان جوړ کذب عاد شو که قبيله وين کذبت عاد شو او عاد مؤنث کیږهم مذکر کیږي او علانیه په رمت هوته ورکا نو کله مصرف کو کله غیر مصرف په دعوت طالبانو دا غوښنه رسو ان فی ذلک کذبت عاد المرسلین دا خبره شو او بیا وکړه تابع د قبیلې په تکي کله ول د قبیلې پلار ګرځا لکه عاد کله ول آل فلان کذب آل فرعون آل عاد کله بنی فلان د ټول په تکذیب کړو عادیان د مرسلینو په وخت چې ویل وی پرور داغي هو ایمان یو تا الا تقول تاسو شرک نه ځان نه بچو لکه مکه چې الله نه ویل او ستاسو پر رسول ما امانت ده ویره غیر الله نه شرک مکوئ او زما حکمونه ومنئ انا غواړم مستاذ په دې سم مسؤلي نه له مګوري زما په کلمه په الله ده او د علا چې رسم او یو پرو په الله باندې لازم ول الله به ورته په الله غوښتل نشي موږ په طریقې دا وعده ما دا ټول خبر شي نو دا د ټول پیغمبرانو درسو الا رب العالمین اتبنون بكل ريح آیا تاسو آبادی کوئی په هر لوړ ځای باندې سو کوئی لوی لای ته وي سو کوئی لږه ځای لوړ ځای ته وي سو غر ته سره وي مکان مرتفع سو کوئی نو ګوري سو کوئی لار ده آیا تم یو نه علامه دنګ آبادی او تعبسون دی په دې کار کوي څه پیدا پکې نشته دي حمله چې کوي نو په داسې حال کې تاسو ظلم کوونکي ان ادب د پارا د انتقام د پارا نه کوي لکه دا دي چې په شان راشي غلط سخته مو اذا غلط کوي اذا بتشتم بتشتم اذن په من کې د مچور دمدار اذا بتشتم حمله چې کوي مچور تاسو حمله کوي زیاته کوي بعد تدې دا څه د ګټه پاره ذي نعمت شکر لكم او زه یې په تاسو د عذاب د ورځې وي قالوا ولي سواء علينا برابر ده پمالي او عاتك نصيحت کې اکه سو عات نه دي مستا وعدون نه مړ ان هاذا نه ده داستا دعوت دا موضوع عادت ته خو خام ذکر کړی یا زمون دا عمل چې دی دا چې موږ په سلګیو دا زور عادت ته خو قانون نه کوي څنګه یې خبره کوي او نه موږ معذب تم جوړه کړه نو موږ معذب نه یو عذاب نه یو په نه وایا فکذبوه دا به تفیل لپاره تکرار لپاره بار بار تکذیب وکړو تکذیب واغی نه کوم کړی دی فکذبوه بار بار وکړو فهلكناهم هلاكا په هوا باندې ان في ذلك آیات ایسته په دې مذکور کې د قدرت یو نه خلا آیات الله دای او اکثر په کې ایماندار وو او مخکې ویو عزیز وایو دشمن تبا کوي رحیم وایو مسلمان بچ کوي او رستا عزیز رحیم دا هرڅه چې نقل کې دا بوي کذبت ثمود المرسلین بیا په کذبت راغی کنه ثمود قبیله نه قوم دی که ثمود وایي قبیله د مؤنث نه کذبت ثمود اګه ته خلک انسانانو د کذب ثمود شو بیا په المرسلین راغی نو رسول دی رسول دی او ته مرسلین به شي تعذب بل جواب د ټول دعوت په توهین کې یو دی ګویا د ټول تفسیر دا یو خبره ده چې دره ای قال وهو پایګ چې وتویل یو تل صالح الا تتقون تاسو د الله نه او تاسو پر رسول امانت ته رسول امانت دی ویګه د الله نه تابع شمه انا غواړم مستقبل په دې څه بدل انا دې بدل زما مگر پر رب العالمین بیا غدا علا چې راوته نو الله د وعدې په لحاظ خبره کړې نو ځکه علاوه اتو تقوی فی ما ها هنا ایا تاسو پرې خبر شي فی ما قهر شي که هاونه شي دلته دي دا مال د دولت دی امین به خطرې هغه سړي بدل بیا فی جنات دا ما هونه امین سړي دلته پدې کې نه سړي فی ما هونه لګنه بدل فی جنات باغونو یا یو خوب ول شوی وتنحتون تراش کوي تاسو من الجبال غرونه وتنحتون بيوتا تراش کوي تاسو غرونه ادا كل کله دي حال كونها من الجبال دهن وی ته دنه کوي کونه جوړوي فارهين تکبر کوي اشرینا بفرینا ته تکبر په انداز کوي چې موږ دا کارونه کوو موږ څه غلط خلک یو موږ تبر خلک یو څوک خوشاله چا تجربه کار ویګه د الله تعالی شرما اما ته د خبره د مشرکانو چا مشرکان دي مشران سره اصل دي چې پتا ته پزمکي اصلاح ده هغه خو مصحر پتا مال خو جادي شي صاحب طرف شي پتا جادي شي نه ته مگر بني ادم زمون دي فأت بآيات راتل وکا په یو نخې د قدرت باندې په معجزه باندې د خپل دعوی کترشتي نو قال هذه ناقه دق وخلا دلته راځي دي مطالبه وکا چې موږ داسې وخ غواړو چې د لسو میاشتو حامله وخ پیدا شي د دې کانه او وخ یې حامله او دلته مخکې لګش مې د دې چې مې وار وو یو ورځ به دا راځي نو دا به خپل وبس کی یو ورځ به دا خلک راځي لها شربونی د پاره خسته شرب ورش وار د وبو ولکم شرب استاد د پاره وار د وبو یو مې نو ورځي معلوم مطلب د دې په واسه مرادي او د استاد وو چې راځي زمون کتابونه چې کړه چې د وبو بحث کوو کتاب الشرب نو اشربا او شرب وشي نو په کتابونو کې د وار د وبو مسله پیش کوو نو دای پیش کوو په دې ورځ چې دا عذاب راغلی دی نو ګویا کې دا ورځ دوه ده نو عذاب فاقلوها نو دا وخدي الال مخکې ما یې عقل ستوي خو وهلو توي دا پندې ولا پتروه خدا عادت له خان د لوګه ته له پندې وهي نو کې اخر ذبح او کا خو خدا کړل ساری دوی موږ نسبت ورته ټول کې خوشاله وو ټول مشوره وکم او جوک فقال فاقلوها الذبح اقرا فاصبحوا نادمين وکړ ایمانا کلا چې عذاب راغی چې عذاب نو راغی په وخت نو او چې عذاب بیا وخت نه خدمت لا کار مو لکړي ونی ولې لږ عذاب سیحوا دا بسر ابدان وی وشل مرشو او دوی وشل دا مرشو دا ولا او کان دې ورل بس کبه مذکور کې نه خدای قدرت تا اکثر پکې ایماندارو او دې سره تاسو ورور رحیم بیا تکرار کوي هر قصه سره اول تس خلقنین پیدا شي خپلوان پیدا شي کول غیر خلق سره دي کلی نو د مجموعه په ملکون څخه تقریبا څلور پنځه کال شوی دی کنه ملکی شي باشنده شي او سعودي خو سما هیڅ څومره شرکت دي سعودي باشنده شي دا دی واشنده شي نو چې هیته حاصل شي نو ګویا ته دا د قوم آیا تاسو راغلی کړی نارینه او ده من العالمین پر مخلوقات کې د مخلوقات سړي او خزي او ګان په دې کې لږه څه وروسته وتذرو پرې ما هغه خلقا چې په لکه کوم الله سره پر من ازواجکم دا من بیان ته بیان پرې تاسو هغه چې بلد تاسو ازواج تاسو دا بیان شو یا هغه بعد الازواجونه چې خاص طرف د ازواجو بن بتویدو شو بلکې تاسو قوم عادون د حد تجاوز کوم دا انتقال شو یوازې دغه نه دی خبره تاسو یې کوي یو کنه قلاوی کې الوتا نو شی به خود استل شونه زمون عادت دا چې خلک په دې کې نه پوهیږي قالوا اني لعملكم تاسو څه کوئ کنه تاسو عمل لپاره زبد ګلون کېما او رب دې جنین هو یا تمہارا با بس کی مایا او اهل زمانہ انتی عمل کوي بس کوم غزل او اهل دا ټول مگر یو ګړو په پاتې کې دونکو غټ پاتې شو ځکه چې داغه د کلی خلق سره محبت وو او په کوفه کې ګډه شي وو په خبره وشو ثم دمر اخر بیا هلاک نو وامطرنا عليهم مطرا ورول باغمان یو قسم بارانو نو عدم مطر د کانو بارانو کله وته لیکوي کله وته ایکوي او بعد حضرات چې دا حضرت شعیب علیہ السلام ایکې تم ترې وي مدین ته دعا کوي څنګه دا یو وکړه چې موږ سی وي دې اختلافات ودي کله کله ایکوي کله وته لیکوي او ایکاسه کې څنګه لیکوي نو تکلیف پرې باشندگان وزنګل تاسو په کتابونو کې المعروف بالعرف معلوم بالعرف د ثابت بالنص وایي کنه المعروف کلمه څه وایي تاسو دا عادتونه به ذکر یې نو دا به او یو ټکی په ما تاسو ته نه ولدم ته بیا وایي دې زمونږ کتابونو کې عینایي لیکل دي بحر کې نور خلکو امام محمد پچاوي او کتاب ولیکا کتاب الزهد د دنیا د بے رغبتۍ کتاب ولیکا نو دا نه چې دا حلال شا دوی حرام شو جاني حرام شي خرڅول حرام شو اغسل حرام شو پټو سمبارول حرام شو نه اخل به دغه سي خرڅه به دغه سي چې څه شي خرڅه نو په دغه شي به کې دغه زهد دی چې په دې شي مالا دغه زهد دی چې پر شي چې ورکه په صحیح طریقه ورکوا زیاته او کمه مکه دغه کتاب وسو څه په خبره پوښتنه اګه ته یې په شعر مکان کې ویل چې ما صحابه کرامو کتاب لیکل دی لیکل کوم دی صحابه کرام په بار کې ما بار بار وې ابو هريره ذکر بار بار وې ما ان دي خلق کتاب هغه حدیثونه دې یاد کړی شال یاد کړی څو کا تعلق یو یې ګور زمارونه انصار شو زمیدار او زمارونه مهاجر شو دا مهاجر دا څنګه او زه په تعلیم وکړم نو زما سبق نه کړی وشو دق مثلا یاد ته صحابه کرام استادانی او دا نو چې زکه اکته زه په غنیم زه خدای ابو حنیفه مکلم ما ابو حنیفه تخفیا دکاندارو او د دکان کپړې چې کومه خاص کپړه به جوړوله دکانداری به کوله او کارخانه و او شاګردان ته ویلي چې بس دا چې خرڅوي او دا چې اخلي او څوک په خپل دکان کې ګماش تکړو ناظر به کړو په خبره بوزي دام په ګور دا د ابو حنیفه لا ټول زمیدار دکاندار دا ټول تر شي هم خو جاجو چې خسرې چې جمعه او ډوړې خلکو نه غواړي خیر دي دا په کې نه لا پرې بوزي ډوړې غواړي خپل ارګوا دې په تنه څه کوي دا کتاب خسرې بس خسرې لنګې چری خلک ډوړې دي په دې کې بار بار ذکر چې دا خبره خیال کې ساتي پرما انا پورا کړی مګر د مخسرون او ټول کړی په وزن برابر ولا تقصوا الناس الشام دخل کو شنو مکه وای ولا تحتو زیاته مکه په ځمکه مسلمان ته لا حال چې پسات کوونکی واتقوا الذي خلقكم دا تاسو څه خبر دي فقط زمو بار بار یې نسبت درو دا بار بار څه کذبو بار تفویل له بار بار د څه مخ کې کړو ان ول جزاء دی مقصود دا دا هغه ورځ دی چې څومره د سورې تراغه انت وای الله ولې په سخت ګرمي ساګان بند شو تکونو کوټو دغه شو دغه شو د یا هوا په الف شو راځل مې رسا الله ولې دورې سورې وکړو دقه ذل شو یا موږ دې خوشالتیا یو بل ته راځي راځي کولې راځي ډېر مزیدار ده او چې راغلو نورې نه دکانه شروع شو ساس حدا پیاره او بس ورته وګورځي دا دې کوم شو بیا اکل جميعا وجاء في كثير من ان الله عز وجل صلى الله عليه حرب حرب سبعه ايام موري او وش پیش کوم دې سخت دې بیا ذلره بشک په دې کې دغه عذاب دی دغه عذاب دی بیا مکه ویلنه ورځ لوی ده عذاب لوی دی اسناد د دې عظیم شو چاته یوم تا اسناد شو چا مجازن زد تو شو عذاب لوی دی عذاب د ورځ دی بشک په دې مسعود کې لقد قوتها نو سره کتمان او استا عدل الرحیم وایو هلمانی والا اخیری قصه وا وقصی ذکر شوی او د هغه سره ولې ویری جاهلی الله به خبر یو جواب درکړي او دې نه یو حساب خلق په حساب کې وعد دې تام دي په وې کې سوي درې پنځه وو یو جمع پکراله د افراد او د فرد یو جمع پکراله د زوج دوا سلوش پکراله نور خبر به الله ته وایي وانه دا قران د تنزيل رب العالمين لګل دي منزل دي بیا تکرو د هغه رب العالمين مخکې قران کرشو نازل به باقا تاجشي را کوسکره دي قران لره یا را کوشي دي جبريل عليه السلام د دې قران سره به د قران سره الروح الامین هغه روح چې امانتدار دی جبريل السلام روح دی روح ژوند راولي دغه وحي راوړي دا او د وحي په وجه باندې خلق ژوند کیږي علم راځي جهل لري کیږي روح شو او الامين دې زیاته کمې د خپل طرف نه کړي على قلبك استغفر بلا مسلکه لګ منطق سره هم وایي دا غوخنه دغه مخکې ما بار بار د دې سره تعلق شاري د روح حیواني د دې نه براس پورته کی هغه براس هم سو بخار هغه بخار دې هغه ته حیواني په دې اثر کوي کدا انسان حرکت ختم شي